ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سرنامه سوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه ته نه وته نو داغه د اسلامی فوج جنډه چرته و او چې چرته جنډه و نو التبه داغه خیمم و دا چرته و نو مونږ ویلو چې دا اوس چې وته کوم مسجد دغه وی مسجد رایه وی دی مسجد رایه سره د رسول الله جنډه و او بیا د قضې کې ورسره دا غوي خیمه هم و دا علاقه چې ده نو دا خیف بنی کنانه نه دی خو د خیف بنی کنانه سره دا نږدې دی بل د اسلامی فوج چې دی نو دا په خیف بنی کنانه کې پروت و نو د دې وجه نه خلک وایي د رسول الله دیره په خیف بنی کنانه کې و ورنه دا و په دغه کې دا مسجد رایه چې وسره ده حجون خو د دې علاقې نه دا داسې شروع شوي او شروع شوي او دا خو د دولس زره فوج و نو دا غونډه علاقې نیولې وه دغه وی ابو هريره چې قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی اوس دوی په مر الزهران کې دي، چا ترې تپوس وکړ چې حضرت سبا له چې تاسو مکې ته ننوځئ نو ځای به هم چېرته وي؟ دېره به چېرته یې؟ نو پیغمبر اسلام وی منزلنا ځای زمونږ د اوسېدو ان شاء الله که د الله خوښه وشي اذا فتح الله چې کله الله مونږ ته مکه فتح کی سبا لک ان شاء الله الله مکه فتح کی نو زمونږ زید او سیدو با الخیفو اغا خیف بنی کنانی اغا با خیفی حیث تقاسمو علی الكفر په هغه ځای کې چې دوی د یو بل سره قسمونه کړیو او معاهده کړی وي علی الكفر په کفر باندې خیف د غره لمن دا کم ځای چې غر ختم شوی وي او دا لمنی وي خو د لاندې ځمکې نه او د خوړ نه اوچتي دې ته دغه وایي خیف د دې وجې نه تاسو لیدلی دي په مز... په مینا کې د جمرو سره چې دی نو دې طرف ته جومات دی هغه ته څه وایي مسجد خیف ځکه دا هم داسې غر راغلی دی نو غر دا سبیر غر دا داسې راغلی دی او د لمن کې دا دغه دی دا جومات دی نو دې ته مسجد خیف وایي دقسې دا ادیره نه ده ادیرې ته ادیره خو دې سیټ ته دا دا, دا مخامخ دا علاقه چې دا دا بلډینګونه دي دا ټول علاقه چې دا نو دا سوم دا وا خیف بنی کنانه په دقه بنی خیف کنانه کې دا دغه چې دی دا اوس دا موجوده پول کلاړی دی دیره سره نو چې د پل نه حرم پلو وړی نو دا حجون علاقه ده او چې د پل نه اپلو شي او بیا د خیل است شي نو دا علاقه بیا ټول دغه دی خیف نو زه زمنګ د اوسېدو به کدا الله خوخه شو او الله مکه فتح کړه نو هغه به خیف بنی کنانه ای کم هغه زه چې دی قریش او دی بنی کنانه او دی قبایلو سره په خپلو کې دلته یو جرګه وکړه او سره معاهده وکړي چې موږ به د بنی هاشم سره تعلق نه ساتو دا به بالکل ارس به سره کټي نه به پس خرسو نه به ستیالو نه به خزا ورکو نه به ته خزا کو هغه بیا هغه دغه مولي کړه کنه هغه معاهده ولي کړه نو هغه دې ځکه لیکلی و نو رسول الله دلته فوج واچو چې الحمدلله ربنا داسې وخت دی چې الله دا لکه مونږ راکړه حیث تقاسمو په هغه ځای کې چې دوی د یو بل سره قسمونه وکړو د قبایلو علی الکفر په کفر چې د رسول الله تعالی دغه سره کورنۍ سره به تعلق نه ساتو دا درې کال دا خواران بنی هاشم په دې پاس غره کې خواران دیرو حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی حين اراد حنين کله چې هغه اراده وکړه د غزوه حنين منزلنا غدن زیب زمونږ سباله ان شاء الله کدا الله خوخو شي به خیف بنی کنانه هغه بچرته په خیف بنی کنانه کې وي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه رمضان میاش اوتله خبر دا راغی چې د طایف او دغه علاقو قبایل چې دي هغه را غون شوی دي په مکه مکرمه باندې دغه کوي حمله کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره مشوره وکړه چې دوی په منګه حمله کوي په کارو چې موږ په ورشو نو د اسلامی فوج هم ورغی او د مکه چې کوم نوی مسلمانانو دام روان شو نو دی بیا دا خیف نه دی دې ځای ته رالل نو دلته یو شیبه دمه وکړه او د دې ځای نه بیا روان شو ریاضه پخوا به چې تاسو مینا ته تلې یا به داسې بني کنانه ته تلې یا غار حرا ته به تلې نو ګوره د دې بله لاره نه وه همدغسې دې هدیرې ته به رالی نو بیا به ښي لاس طرف ته داسې دغه شی تاو شوی نو څوک به مینا ته تله او څوک به دغه ته تلل تاسو چې اوس ځئ که نه اوس غار حرا ته په کومه ځای همدغه سه تاسو ګاډي لاړ شي په پل باندې لاندې تیر شي او بیا داسې زی زی هم په دې لار باندې دا لوی روډ چتلې دی دا لوی روډ په دې باندې خلک دغه تمزي د سو ته طائف ته او دغه علاقو تمزي نو دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایثار شو بیا روان شو نو چې تلل تلل چې ډیر وړاندې لاړ شي نو دلته بیا یو علاقه راځي دا حوازن قبیله دلته راغلې وه د هونین ته وی دا هونین چې دی دا د مضافاتو د مکې نه دی لکه ضلع چې والي نو دا په حدودو د مکې کې دی دلته بیا جنګ وشو هغه جنګ سره بیا د خلک خواره واره شو نو دلته دا وی حین اراده هونین په هغه ځای کې چې دوی د یو بل سره قسمونه وکړل علی الکفر په کفر د رسول الله په دشمنه داغه د خاندان په تعلق پر خودو باندې حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان النبي انس بن مالك وي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا پیغمبر عليه السلام دخل مکه هغه را ننوته مکې ته یوم الفتح پر ورځ د غزوې فتح وعلى رأسه او داغه په سر مبارک باندې المخفر او مخفر خود دا وته خلک وي هغه د اوسپنې ټوپې ني خو په خوا د اوسپنې ټوپې به داسې نه وه هغه به دغه نه جوړ کړي و دا جال غوندې نه دی لکه څنګه چې دا زغری دقه سه د جال غوندې دغه به ټوپی به او دا به خلکو په سر کړی و نو د رسول الله په سر باندې سوا المخفر خودو د دغه ټوپی و د اوسپنې ټوپی نو چې راله لو مکه فتح شوه فلما نزعه کله چې رسول الله دا ټوپی لرې کړه د سر نه لرې کړه اوس اوسپنه و ګرمي وه چې ګورو جاء رجل راغی یو سړی خو چې مکې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم را ننوته امید ګله نو اول دا اعلان کړو چې ګوره چاته به سوای نه چې څوک رانه نه کوي خو یو څو کسان خودلی و چې چرته مو موندل کنه دغه ته وه سر یو پکې عبد الله ابن خطلو چې چرته هم غیر کسر تی وه اکرمه ابن ابي جهل د ابو جهل زیو اکرمه اغم چې چرته موند سر تی وه عبد الله ابن ابي سرخ یو بل سړی وې دام چې چرته موند دغه تی وه سر تی وه داسې یو هنده بنت عتبه د ابو سفیان خزانه و دا چې دا چرته موندل حبار ابن اسود دا یو بل یو غټ دغه وران سړی و وی چې دا هم چرته موند د دنه دغه وه سر وه چې دا رسول الله مکه ته ننوته لاکه فتح شوه اوس دا عبدالله ابن خطل خوریدلی چې رسول الله زما د سر د وهلو اعلان کړی دی نو دی زر لاړو د خانه خانه کعبه دا پردی نه دی دی کې سر وردن نکو دی کلکه ونیول دا پرده چې ماته څوک سونه وای نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چوي چې حضرت عبد الله ابن خطل د خانه کعبه دغه نیولې دي پردی وای منډه سر ته دغه کې وه چې هغه سړی په ورغه او د خو پوه شو چې مان سر وای نو د داسې منډه کړو داسې نو چې داسې لږ منډه کې نو هغه ځای کې زمزم چینه ده دا خو لیدلې وه هغلته زمزم دی او دلته مقام ابراهیم دی د زمزم او د مقام ابراهیم په منځ کې راګیر کو نه غیکو سره تی وو نو جاء رجل راغی یو سړی فقال وی وی حضرت ابن خطل عبد الله ابن خطل چې دی متعلق اغن خطه دی به استار الکعبه د پردو د خانه کعبه پوری سید د خانه کعبه د پردو پوری خطه دی چې څوک راته سونه وی فقال رسول الله دې سړی ته وی منډه تور او کا اقتله نغی کا قتل کا اوس سوال پیدا شو ریاضه رسول الله صلی الله علیه وسلم کراتنو په سر باندې دا ټوپه څنګه و خلک خو چې حرم ته راځي نو دغه کوي په حرام کې راځي او بل دا دی چې دې ځای کې په خانه کعبه سره څنګه وای چې سر تی ووهه وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک په دغه ورځ باندې د نور د راختو نه تر د مازیګره پورې د علاقه حلاله کړې وه د حرم علاقه ورته دغه کړې وه حلاله کړې وه چې بیا مکه فتح شوه اقه حراموالي بیا الله په دې وخت ورځ باندې واپس دغه کړ راوست نو قال مالک امام مالک وی ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم او نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فيما په هغه کې نورا چې زمنګ ګمانو زمنګ د ګمان مطابق نو پیغمبر علیه السلام نور خپل والله اعلم الله خپويږي خو زمنګ دا ګمانو چې نو پیغمبر علیه السلام یوم یزن په دغه ورځ کې محرمه محرم حقیقت هم دا دی محرم نو ځکه د حرم حرمت په دقه وخت کې الله د خپل پیغمبر علی السلام د پر اوچت کړو بیا راغی یو دا ابن خطلو ماوی یو عبد الله ابن ابي سرحو دی مسلمان شویو کاتب د رسول الله و دی بیا مرتد شو مکه ته لاړو تختید چې مکه ته تختید رسول الله وی چې چرتم گیر کدغه کې هغه د ځان پټ کو چې ځان یې پټ کو بیا یو ورځ پس یو بل صحابي سره راغی چې راغی کیناستو د کیناستو سره کلمه ویله چې وی ویله دغه شو امن وته ملو شو یو هوبار او هوبار ابن اسود دام ډیر ظالم سړیو دا هغه سړیو چې رسول الله ابو العاص ته ویلي و کنه د زینب خاون نو د زینب د رسول الله لور وه چې هغه بدر کې گرفتار شوی و نو ابو العاص ته رسول الله ویلي چې زما لور به راولېږي مدینې ته هغه وی ښه دا دغه ولګید ابو العاص حضرت زینب په اوخ باندې سره کړه یو خادم یې وسره کو چې تلل چې دا ظالم خبر شو دا هوبار دی راغی او دا اوخې په نیزه باندې وو چې په نیزه باندې وو هغه اوخ ټوپ کړو چې ټوپ کړه نو حضرت زینب ترې وغورځېده او غټه تیږه و دې تیږې لراله دا بیا ادبی نه ده دا غي په خېټه بچیو اقا بچی ځای شو او د هغه ځای کېدو د بچی سره بس په دې بیماری ولګېده ولګېده ولګېده حتی ماتت تر دې پورې چې دا غریبه دغه شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو دغه حبار ابن اسود چمچر ته غیر که کنه نو دغه کې اغم اول بد قسمت او بیا خوش قسمت او د بیا دغه وروړو ایمان وروړو د سه اکرامه د ابو جهل زی چې هغه پوه شو هغه لړو تخت دی یمن ته بیا دا غخزه وغره مسلمان شو بیا رسول الله ته وی چې حضرت زما خاون ته امن ورکا پیغمبر سم وته امن ورکړ دا خزه بیا خاون پسې لاړله او هغه اکرامه راوسته هغه بیا کلمه ویله مسلمان شو بعد یو پکې ګیر شوی دی ریاض دا دا نه دی ابن خطل او دا نور ټول چې چا باندې اعلان شوی او کنه هغه دغه شو مسلمانان شو هنده د ابو سفیان چې کومه دغه وخزه واغه مسلمان شو خا حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود وي چې کله رسول الله راغی درته برستو راشي په وخه باندې سورو د خانه کعبه خوا سره وخه کېناسته پیغمبر علی السلام وی زه خانه کعبه ته نه نوزم نه دې کې درې سوه شپېته بوتانو او څه بارو چې کمې پورې دا بوتان ترې ایستې شوي ني نو حضرت عمر او نور صحابه او هغوی ورننه وتل او دا ټول بوتان یې ترې وویستل په دې دغه باندې تصویرونه لګېدلي په دې دیوالونو باندې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام دیم ترې وویستل چې راویې ویستل نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته ورننه وتل قال عبد الله سی وی دخل النبي صلی الله علیه وسلم ننوت پیغمبر علیه السلام مکه مکه تا یوم الفتح پرز د فتح د مکه وحول البيت چاپیر د بیت الله ستونا و ثلاثمئة نصب شپېته او درې سوه بوتانو شپېته او درې سوه بوتانو عام خلق د نصب معنی کوي بوتان لیکن ځنې خلق وي نه د خانه کعبه نه بار چاپیره بوتان نو بوتان پکې دن نه وو خو د بوتانو د ار یو بوت یو تیګه به و تیګه لکه تاسو ته شناخته وایي دا بوت دا تیګه به دا یو طرف به تیرو نو چې چا به ورغومي راوست چې دا زه د پلانی بوت په نامه لالوم نو د هغه والته هغه تیګه ولاړه وه نو هغه به یې راواغېسته او په هغې به یې دغه نو څوک وای نصب بوتانو ته وای څوک وای نه نصب هغه ولاړې شناختې چې هر یوه شناخته به د یو بوت په نامه وه او بیا به دې باندې خلکو حلالې کولې خیر اسانه معنی کوي بوتان ف... خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم خانه کعبه ته ننوت چې بار روت په لاس کې یو لرګی دی او چې لرګی دی او دې لرګي باندې به دا یو بوتو وو جاء الحق وزهق الباطل الټا به دا بوت را پریوت ټوټه ټوټه بشو بیا بل بیا بل بیا بل فجعل شروع شو رسول الله یتعونها که د عین پیښ وایي اکثر دا دی یتعونها طعنه یطعنو خپله معنا دي په نیزه وهل دلته معنا دي په لرګي یطعنها یا د عین زور وایي یطعنها دا بوتان به وهل بعودن په یو لرګي فی یده چې داغه په لاس کې و و یقول او وی به جاء الحق راغ حق د الله دین د الله دین راغ وزهق الباطل او لاړ ختم شو باطل بت پرستی او دار څخه ختم شو جاء الحق حق راغی وما يبدئ الباطل او اول به پیدا کولو نکی باطل مراد د باطل نه دا بوتان دي دا بوتان نه اول پیدا کول کولی شي وما يعيد او نه به دوباره پیدا کی دا یو رب ذل جلال لچ اول انسانان پیدا کړي پرس د قیامت به دوباره بیا پیدا کی حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا ايوب عن كرمه عن ابن عباس عبد الله ابن عباس وي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا د الله رسول لما قدم مکه کله چې دی راغی مکې ته نو خلکو وتوی هغه وخه باندې سور دی د خانه کعبې خوا سره وخه کېناسته نو خلکو وی حضرت خانه کعبه ته بنه نوځي کنه نو ابا ان يدخل البيت هغه انکار وکړ چې دی داخل شي بیت الله ته رسول الله وی ز بیت الله ته نه داخليږم په داسې حالت کې چې دی کې بوتانی وفيه الالهه په داسې حال کې چې په دې کې دا بوتانی فامر بها نو رسول الله امر وکړ په دې بوتانو فاخرجت نو دا بوتان راوستې شو چې راوستې شو په دې کې چې ګورو په دې دیوالونو باندې تصویرونه هم لګېدلي وو د کاغذونو فاخرج سورة راوست شو سورة ابراهیم تصویر د ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او د اسماعیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام تصویرونه سره وستې شو یو طرف ته ابراهیم ناست دی بل طرف ته اسماعیل علیه السلام ناست دی اوس دې خلکو ابراهیم علیه السلام لم لاس کې غشې ورکړې دی او اسماعیل علیه السلام لم لاس کې غشې ورکړې دی او دې خو یې یو ګوډی جوړ کړی دی او دا ابراهیم دا ګوډه د دې ګوډي نه دا غشر او باسي او دا سه وته ګوري هغه قسمت په معلومي کچا بو وی چې لکه په دې دغه قسمتونه ولې معلومه وي په دې غشو وی را شیخانه کعبه ته ابراهیم او اسماعیل هغه دغه کوي دا دې قسمتونه معلومي خ فاخرج سوره ابراهيم نو راوستې شو تصویر د ابراهيم عليه السلام و اسماعیل او د اسماعیل عليه السلام خو څنګه فی ایدیهما چې په لاسونو د هغوی کې من الازلام غشو ازلام جمع د ظلم ده ظلم غشي ته وایي خو چې لا وزر هم پې نه اچولی بې وزرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی قاتلهم الله الله دې دا مشرکان قتل کی الله دې دوی غرق کی سپ ابراهیم باندې او په اسماعیل باندې دروغ وی لقد علموا یقینا دوی ته معلومه ده چې مقتسما دوی به قسمت نه معلومو بها په دې غشو باندې قطو بالکل دا خو دوی د ځانه کوي د عربو مشرکانو به خاص کر د مکه خلکو به دا استقسام بالازلام قسمت معلومول په غشو باندې دا به کول یو سړی به اراده وکړه چې زه دا کار کوم وې کم کوي نه کم نو دی باغه د بوت منجور نه دی هغه لبرالل په هغه وخت کې به دوی سل روپۍ ولا ورکړي وای مال قسمت معلوم که چې دا کار وکم کو نه کم د به غشي په دغه کې اچولی په ګوډي کې په یو غشي باندې به لیکلی و افعل وکه په بل باندې به لا تفعل مکوه په یو غشي باندې به اسم نو لیکلی خالی دا د دغه چې دی د دې بوت د خادم دا به وی خا غش د لروباسم او به خوځو لاس به وردن نکو چې غش به راوست او په غش به لیکلی او افعل اوکا د به دې کار کې خیر دی بس روان شو او کدا به چې لا تفعل مکوا نو بس بیا به دا کار نکو او که خالی بروت نو دې سړی به وته وی الکه ستا غسل روپې منزور نشي دوباره بیا سل واچوه بیا نو دوباره به بیا سل واچو له قسمت به معلومه و نو دقه سه دا شکل د ابراهیم او د اسماعیل علی السلام دوی جوړ کړي په دې تصویر کې چې دیوس په خپل غشو باندې دغه معلومي قسمت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی خدای دې دوی د سه د سه کې دوی ته خپته لګي چې دې دواړو چرته استقسام بالازلام یعنی قسمت معلومول په غشو باندې دوی نه دی کړي دا په هغه باندې دروغ وي ثم دخل البيت بیا رسول الله ننوت بیت الله ته فکبر انو الله اکبر وی فی نواحی البیت پاغه طرفونو د بیت الله کې وخرج او روت حدیث څوک بیانوي عبد الله ابن عباس بیانوي کنه خو د عبد الله ابن عباس په روایت کې دادی دا رسول الله ننوت بیت الله ته او د بیت الله په کوټونو ګټونو کې الله اکبر الله اکبر وی وخرج روت ولم يصلي لیکن منځ نه کفیه پدې کې په خانه کعبه کې منځ نه کو اوس رستو بل شانت را روان دی تابعه متابعت کړی دی د دې راوی مأمرون مأمر د چانا عن ایوب د ایوب نه هغه ځای کې د ایوب نه د عبدالصمد استاذ پلار روایت کړی دی د عبدالصمد استاذ د پلار متابعت دا کړی دی چیرې رسول الله ننوته او په خانه کعبه کې ذکر وکړ خو مونږ یې ونه کړ وقال وهيب حدثنا ايوب عن اكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم لیکن رست روایت را روان دی عبد الله حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ وی دا غن روایت روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ننوته او په خانه کعبه کې دوه رکعاته مونږ عبد الله ابن عمر وای ماته تاسو کې چې چرته وکړو نو ماته اشاره مو کړه چې دغه ځای کې نو هغه دغه ځای دا چې د خانه کعبه ستنې چې دی هغه دوه کتارې وي دوه درې ستنې مخکې وي او درې ستنې رستو وي نو عبد الله ابن عمر وایي چې ماته دغه وکړه چې دا مخ کې درې ستنې نه دي په دې درې ستنو کې دوه ستنې خي طرف ته پرېښوي او دا یو ستنې ګس طرف ته پرېښو او دخل ته مونږ وکړو دونه مخامخ دیوال ته وکړو چې لاغه سجده کولی شوه دی په دروازه چې سیده لاړ شي مخامخ د قلته دو رکعات وک او دغه وی بلال چې رسول الله مونږ کړی دی دو رکعات عبد الله ابن عباس وی چې نه دی کړی او تاسو بس کوي زمونږ علما وایي چې د یو خبرې مثبت او د خبرې منفي سره تعارض راشي نو تاسو به ترجیح مثبت لور کوي دا غي داسې مثال یرا پرونه دا پلانې ملګری سبق لراغلی او کنو راغلی یو وی نو راغلی او بل وی راغلی او ما لیدلی تاسو به څه وایې مثبت له به دغه ورکوي نو دلته کې عبدالله ابن عباس وی نه دی کړی بلال صاحب وی کړی دی نو دا بلال صاحب هغه لره ویل د ترجیح ده بله دا ده ماشوم هم به دی پوهېږي بلال صاحب د واقع دی او عبد الله ابن عباس صاحب صاحب د واقع نه دی رسول الله چې خانه کعبه ته نه نوت نو عبد الله ابن عباس صاحب وسره نو او بلال صاحب نو زیات معلومات چاته خپل وګوره بلال ته خان خو غالبا اسامه نه دی اسامه صاحب چې کله خانه کعبه ته ورننه وتل نو ګوره دا کار به کار به په تاسو هم کیږي سړی چې د دغه ته ورننه وځي لاندې میدانې ته د سړي وار پر خطا شي چې وار پر خطا شي بیا په هېڅ نه پوهېږي نه بیا ملګري ویني او نه بل څوک ویني نو لا داسې چې الله د له موقع درکړه چې خانه کعبې ته دننه ورننه وتی نو حضرت اسامه بالکل هغه چې ورننه وته دغه ټول ور خرخته او هغه په ذکر الله باندې مشغولو په مانځو نو دغه رسول الله ته دغه نو فکر او بلال صاحب خو خيار دی دغه ټول توجه رسول الله ته و خ باب دخول النبي صلی الله علیه وسلم دې ته اوس ګورئ دا باب دی د داخلېدو د پیغمبر علیه السلام من اعلی مکه د بره طرف د مکې نه او سوال دا دی چې رسول الله مکې ته ننوته نو د دې بره طرف نه داسې داسې راغې دا دیره نه ده د دې معلا طرف نه راغې او که د دې بل طرف نه راغې نو دلته تاسو د دا ثابتې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خانه کعبه ته رانوته د دې بره طرف نه راغې داسې راته راته په دې دغه چې تاسو راتیر شئ نو څه ورته وایي مروه په دې مروه چې راتیر شئ دلته د ابو جهل ټټی هم ورته وایي چې په دې راتیر شئ نو دلته ما اوس نشته د مخکې لیکلی و اوس داسې یو پل لګولی دی پاس پې خلک خیږي دې ځای کې دروازه وه باب الجحون حجون په دې دروازه دغه شوی دی وننوتی دی ښه دې ځای ته ګوره بیا به یو زړه مسله تاسو دلته بیا وایې ښه دا باب دی د داخلېدو د پیغمبر علیه السلام من اعلی مکه د بره طرف د مکې نه وقال الليث حدثني يونس قال اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول اقبل یوم الفتح اغه راغه پرز د فتح د مکی من اعلى مکه د بره طرف د مکینه او د سورو علی راحلته په خپل سورلې باندې په خپل اوخه باندې سورو رسول الله چې مکې ته راننوته د کم طرف نه راننوته د بره طرف نه اوس دا تاسو ویلیو دې طرف ته کدا راکاږي به مد دې کدا وای او دا مسفله چې وته وای اوس کودا دې ته کودا وای که تاسو خیال بل ورځ لګرویت کې غلطي راغلی و خالد صاحب د بره طرف نه راغی او رسول الله د مسفلې طرف نه راغی ما وی هغه ځای کې راوینه غلطیا شوې ده دلته وګوره دا د راغی رسول الله د کدا نه راغی کدا بره طرف نه او خالد صاحب د هغه طرف نه داسې را روان شو د کودا نه د مسفلې ته کودا وی او د بل پلو ته سوی کدا دا اوس چې زمونږه دا د عمرو ولا مرګري نه دي ملک شو یا نور شو دیم چې ټول هوټلې نیسی نو دغه کې نیسی مسفلې پلو او مردفن په داسې حال کې چې د ځان پسې سور کړو اسامه ابن زید اسامه ابن زید هغه د ځان پسې سور کړو وما هو بلال او د رسول الله سره بلال مو وما هو عثمان ابن طلحه او دا غسر عثمان ابن طلحه مو من الحجبه چې هغه د چانه د غسوکیدارانو د بیت الله حجبه معنی کوي دربانچی دا د خانه کعبه کنجی چې و دا د چا سره و دا د عثمان ابن طلحه سره و نو رسول الله هم راغی اسامه هم بلال هم او عثمان ابن طلحه هم حتی انا خفی المسجد تر دې پورې چې رسول الله چوکړه اوخه په جماعت کې دا جماعت داسې نو به داسې میدانی و دا اوسنی چې کوم جماعت دی داسې نو څه کاڼي ماړي به پکې پراتو فامره رسول الله امر وکړ د عثمان ابن طلحه ته چې منډه لکه چابي راوړه ان یاتیا بمفتاح البیت چې دی راوړي چابي د بیت الله هغه چابي راوړله دروازه یې کوله وکړه فدخل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ننوته رسول الله یو رسول الله ننوته تاسو ګورئ وما هو سامت ابن زید او دا غسر یو طرف ته اسامه ابن زید و بلال او بل وسره بلالو تاسو ګورئ د اسلام قدر څومره رسول الله کوي ګوره قوم پرستی ختمي د قومي سرداری ختمي دا نه چې عباس صاحب راشه ما سره ته زما ترې یا بل تراشه یا بل تراشه عمر تراشه یا ابوبکر تراشه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ننوته یو په خپل دی دی او یو اسامه دی او یو حضرت بلال دی او عثمان ابن طلحه وسره ننوته خو هغه په حیثیت د یو خادم ننوت او سره چې ننوت د دننه دروازه بند کړه دی عثمان ابن طلحه چې شور غوبل نه جوړیږي بیا چې کله رسول الله خپل منځ ورسو کړل دروازه کولاو شو چې دروازه کولاو شو رسول الله روت او دلته د خلکو را منډه کړي چې مونږ هم نه نوځو عبد الله ابن عمر وایي زه د ټولو نه مخکې رالم چې ورننه وتم د دروازې شاته بلال ولاړو وی ما وته وی رسول الله دوره منځو کو وی او وی چرته وک نو ماته وی دغه ځای کې دا دا دی خا فمکسا فیه رسول الله وخت تیر ک په بیت الله کې نهارن طویلا وخت ډیر ثم خرج بیا رسول الله روت فاستبق الناس نو ورمخ کې شو خلک ورمخکې شو خلک چې موږ هم خانه کعبې ته ننوځو فکان عبد الله ابن عمر نو عبد الله ابن عمر اول من دخل اول دا غشان چې هغه داخل شو عبد الله ابن عمر وایي زه پکې د ټولو نه مخکې په دروازه ورننه وتم چې ورننه وتم د دروازې شات اوس خو مونږه غوبل جوړ که کنه په ورننه وځو لار بنده شو نو بلال دننه پاتې شو فوجد بلالا نو وی موند بلال ورا الباب شاد دروازې ته قائما ولاړو فسأله نو دته پوښتنه وکړه دی عبد الله ابن عمر چې اين صلی رسول الله سلام شرط منځو کا پیغمبر علی السلام فاشار له اشاره وکړه دته الى مکان الذي هغه زیتا صلی فيه چې شرط منځ کړو ته دقه زی کی منځو کو ګوره دلته کې دا رالل چې رسول الله خانه کعبه کې مونږ کړی دی قال عبد الله عبد الله وی عبد الله ابن عمر چې دا را نه ایر شو چې دا تاسو مې ته کړی وی چې سو رکعات وکړو دا را نه ایر شو خو بل روایت کې دا راځي چې رکعاتې نه فنسیت او ما نهیر شو ان اسأله چې زه دې تپوس وکم چې کم صلی چې څومره پیغمبر اسلام مونځ وکم من سجدتن د سجدتن معنا کوي رکعتن رکعتونه رسول الله سونه څو رکعات وکړو دو رکعات وکړو سلور وکړو بل ځای کې راځي دو رکعات وکړو حدثنا الهيثم بن حارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دا د ګوره بیا راغی رسول الله خان چې مکې ته ننوتې دی د بره طرف نه راغلی دی خان دخل مکه راننوت مکې ته عام الفتح په کال د فتح د مکې د کم طرف نه من کدا د کدا نه کدا کدا اوایه ک کدا ان وایه کم کدا التي هغه باعلى مکه چې په دې بر طرف د مکه دې نو ما دې طرف تک راکاږي به کدا او دا بل چې دې دې ته کودا وای اوس وته خلک کودای وای کودای تابعه ابو اسامه ووهب في كدائن حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه حضرت هشام د خپل پلار حضرت عروه ابن زبیر نه روایت کوي هغه وی دخل النبي صلی الله علیه وسلم راننه وته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه ته عام الفتح په کال د فتح د مکې من اعلی مکه د بره طرف د مکې نه او من کدائن د کم زینا د کدا طرف نه رننوت باب منزل النبي صلی الله علیه وسلم یوم الفتح دا باب دی دا غزه د اوسېدو د پیغمبر علی السلام پر ورځ د فتح د مکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مکه مکرمه فتح کړه نو هغه چرته بیا اوسېدو یو داغه مستقل زیو یو داغه د عارضی زیو مستقل زی خو تاسو ویلیو کنه چې دغه حجون چې دا خیف بنی کنانه ته نږدې دی او دا مسجد رایه وه دقه ځای کې لیکن داسې هم شوي دي چې داسې عارضي طور باندې دی په مکه مکرمه کې د بعضې خلکو کورونو کې هم لږ وخت تیر کړی دی پیغمبر اسلام چې راغی ګردونه په دا لاره باندې نو د لمبلو د پر ضرورت وو نو چې مکه ته راننوته مکه مکرمه فتح شوه ارس په آرام شو نو د حضرت ام هانې نه ده داغه د تر لور ده داغه کور ته نه نوت دا سبې دی او چې ورننه وته راسي کچه غرمه ده هغه کرے اوم لامبل او بیا چې دی نو الته کې دا د ساخ مونږ نه دی اته رکعاته د ساخت مونږ یو کو الته هم لګ وخت تیر کو او بیا راوته او بیا چې سم مسلې مسلې به خلکو ته هغه بیا کولی چې انه را النبي صلی الله علیه وسلم یصلی زها چې د لیدلې د پیغمبر علی السلام چې هغه به مونږ د ساخ کو ابن ابي ليلى وی چې ماته بغیر د ام هانئ نه بغیر بل چا دا نه دی ویلي چې ما رسول الله لیدلې دی چې هغه به د ساخ مونږ کو اصل کې ډیر صحابه وی مونږ رسول الله لیدلې دی چې هغه به د ساخ مونږ کو اوس د به نی اورېدلې د ته به چا خبر نی ورکړي نو د د خبر نه ورکول نه دا نه لازميږي چې هغه دې کړی نه ډیر صحابه وای چې رسول الله مونږه اولید چې هغه به د ساخ دغه کو مونږ کو جمعات کې نه کو دغه کې به کو کور نو خبر نه را کړی ته مونږ ته هیڅ یو کس انه را النبي صلی الله علیه وسلم یصلی زها چې را چې دلی دلی وی پیغمبر چې هغه مونږ کوي دا ساخ غیر ام هانئنا بغیر د ام هانئ نه یو ام هانئ بی بی د علی صاحب خور ماته ویلی دي چې رسول الله زما په کور کې د ساخ مونږ وکړو فانها ذکرت دا ام هانئ دې ذکر وکړو چې انه یوم فتح مکه چې رسول الله پر ورځ د فتح د مکه هغه زما کور ته راغی نو چې راغی نو اختصل غسل وکړ فی بیتها د دې په کور کې حضرت فاطمه او دام وسره او ثم صلی بیا مونځ وکړ سمان رکاتن اته رکاتونه اته رکات یې وکړه خو ډېر مختصر قالت ام هاني وی فلم اره صلی الله علیه وسلم ما ندی لیدلی رسول الله چې دونه مختصر مونځ یې کړی لکه څنګه یې چې دا مونځ وکړو اخف چې هغه ډېر مختصر و منه د دې نه چېرته مې رسول الله نه دی لیدلی چې د دې مونځ نه بل مونځ مختصر کړي رکو سجده دا به مکمله کوله غیر انه دومره ده چې رسول الله یتم الرکوع رکو به هم پوره کوله و سجود او سجده به هم پوره کوله بس دی پرون چرته تللی مازیګر چا راته وویل عبدالرحمن